یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې لیکلی دی وای دا آیات نازل شوی دی په بارا د رد هغه چا کې چا په څوک چې حرام غنی په ځان منی هغه چیزونه چې الله تعالی نه دی حرام کړی ډیر خلک داسې شته دی یو شی الله تعالی حرام کړی نه او دا یې په ځان باندې حرام ګڼي یا د هغې نه انکار کوي یا هغه شی حلال ځکه نه ګڼي چې د خپلو معبودانو د وجې نه په ځان باندې حرام ګڼي الله تعالی حلال کړی دی سورة المائده کې د هغې تفصیل لا شي لکه بحیره صاحبه وسیله حام دا مشرکانو په ځان باندې حرام ګڼل الله تعالی حرام کړی نو داسې یا د رهبانیت د وجې نه ځانو ته یو بزرګ ښکاري چې زه خو یو نیک سړی یم اوس ښې کپړې اغوستل یا ښه پیدار په خپو کول یا دا کار کول چې په شریعت کې یو شی حرام نه او په ځان باندې حرام ګڼي نو الله تعالی په هغې باندې رد کوي په آیات کې یا ایها الناس ای خلکو دا دویم خطاب دی په قرآن کریم کې اول یا ایها الناس اعبدو نو په هغې کې رد په شرک پر عبادت او په دې کې رد دی په شرک په تحریم باندې د ځان نه څه څیزونه حرام مه ګڼئ یا ایها الناس یا خلکو کلو خورئ کلو حلال ګڼئ دې دې کې دا امر د اجابت د پاره نه دی فرض د باندې نه دی بلکې حلال ګڼئ مما هغه څیزونه په الارض چې پزما کې دي حلالن حلال طیبا پاک کم حلال څیزونه دي او پاک چیزونه دي نو هغه په ځان باندې حرام مه ګڼئ بلکې هغه حلال ګڼئ هغه حلال دي حرام نه دي ستاسو دپاره حلال او طیب کې فرق څه دی مفسرینو ډېر فرقونه ذکر کړي دي د امام مالک رحمت الله علیه په نسبت باندې حلال او د طیب دواړو یو معنی ده وای دې کې فرق نشته دی امام شافعي رحمت الله علیه وای حلال هغه دي چې په دلیل شرعي سره ثابت دي د هغې حلت او د هغې حلالوالی او طیب هغه دی چې لذت والی نو کم خوراک چې څښا شوی نو د هغې کم د خوراک څیزونه دي او څښا شوي دي نو د هغې نه منع شوي د هغه به نه خوري ځکه هغه حلال خو دي خو لیکن طیب نه دي بعضې مفسرینو حلال هغې ته وایي چې حلت د هغې ثابت دی په شریعت کې او طیب هغه دي چې پای کې شبهات هم موجود نه شبهه کې موجود نه ده کم شی چې مشتبه دی د هغې نه ځان بچ که نن دې مشتبه کار وکړه مشتبه څیزونه دې وخوړل سبا به حرام وخوري دغسې علما کرامو لیکلي دي حلال هغه دی چې د هغې شریعت اجازت ورکړی او طیب هغه دی چې طبیعت یې ښه ګڼي بعض یو شی داسې حلال خو لیکن په طبیعت باندې هغه ګران لګي نو بس هغه بیا طیب نه دی مه یې خوره حلالا طیبه باج علماء کرام وی حلال هغه ته وی چې شریعت هغه اجازه ورکړي او طیب هغه دی چې بدن او عقل ته نقصان نه ورکي عقل او بدن ته نقصان نه ورکي اسی مثال خاور به واخلو د دې مسلې وضاحت مونږه په ماخوانه خبرونه په پسلو اهل ذکر کې کړی دی زنانو د پاره خوراک د خاورې د څنګه زنانه په بعضې وخت کې خاورې خوري دا څنګه دی دا جایز دی کنه دی جایز نو دا غي تفصیل مونږ بیان کړو یو شی حلالي خو لیکن طیب نه وي او بدن ته نقصان ور کوي عقل ته نقصان ور کوي نو دا غي خوراک شرعاً صحیح نه دی نو دغه سه خاور هم ده خاور په یو لوی مقدار باندې چې اوخري نو بدن ته نقصان ور کوي بالکل لګري خوړله یا یو تا ته یو مرض دی یو ماهر طبیب او ډاکټر ته ویل چې د دې لپاره په دومره مقدار کې خاوره استعمال کا صحت به ورته میلاو شي نو صحیح ده او که دغه نه نو د هغې استعمال بیا شرعا صحیح نه دی ابن کثیر رحمت الله علیه دغه سی تفسیر سراج المنیر کې او دغه سی نور ډیر مفسرینو دغه فرقونه بیان کړی دغه سی ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې هم دغه مسلو وضاحت بیان کړی یا ایه الناس یا خلکو کلو خری حلال غنی مما فی الارض یا طی پزما کری حلالا حلال طیبا پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداری مکوئ د قدمونو د شیطان طرائقه و مسالکه ابن کثیر رحمت الله علیه د شیطان د طریقو تابعداری مکوئ د شیطان د طریقو تابعداری مکوئ سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی وی اې د الله تعالی پیغمبره ادعو الله لی ان یجعلنی مستجاب الدعوه اې د الله تعالی پیغمبره مونږ ته دعا وکړه چې الله تعالی ما د دعا د هغه چانه وګرځي چې دغه دعا قبليږي ما ته داسې دعا وکړه چې الله تعالی بیا زما دعاګانې قبلوي نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یا سعد اے سعد اطیب اطیب مطعمک خوراک دی پاک کا نو تبشی تکون مستجاب الدعوتی الله تعالی وستا دعاګانې قبلای خو چې حلال نه خوري حرام خوري والذي نفس محمد بيده زما دی قسمی په ذات باندې چې د محمد صلی الله علیه وسلم د روح قبضه په داغه سره ده د نبی رسول الله د روح قبضه را چا سره ده الله تعالی سره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په الله تعالی باندې قسم وکړ ان الرجل ليقذف اللقمه الحرام فی جوفه یو مؤمن مسلمان چې خپل خېټې ته د حرام یو نوړی ورکوزه کی نو ما يتقبل منه 40 یوما الله تبارک تعالی دا غینا دا غی عبادتونه سلوی خو دینه قبلی سلوی خو دی دا غی عبادت نه قبلی کلو مما فی الارض حلالا طیبا او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ایما عبد نبتت لحمه من السحت د چا دا غوخه چې په حرام باندې غټه شي نه یا ور ربا په سود باندې پر نار او اوله به نو اور د جهنم دا غیر پر ډیر حقدار دی دا مستحق دی د اور د جهنم چې دا جهنم ته لاړ شي نو دا غوخه به پاغي باندې خوره تکللې شي بیا ابن کثیر رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړی دی بل یو حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله تعالی فرمای انی خلقت عبادی حنفاء كلهم ما خپل ټول بندگان دا حنفاء او د الله تعالی په لار باندې سیده پیدا کړی دي شیطان دی تراشی نو شیطان دوکه کی او واړی د الله تعالی د دین نه وحرمت علیهم ما احللت لهم او شیطانو ته هغه چیزونه حلال کی حرام کی پی چې کوم ته ما حلال کړی دي او دا د دې لپاره کوي و ايو شریکو بی لا مالم انزل به سلطانه شیطان انسانان ته دا خبره خیسته کی د الله تعالی سره شرک کوي الان کې د شرک په جواز باندې ما څه دلیل نه درلګلې صحیح حدیث تیر مسلم نو الله تبارک تعالی په دعاګانې د مؤمنانو مسلمانانو کله قبلې چې کله خوراک خپل حلال کی او د حرامو نه ځان بچو ساتي ځکه یوه نوڼی د الله تعالی پیغمبر ویل چې دا څوک وخوري د حرامو نه نو څلوېښت ورځې د هغې مونځ نه قبلېږي نو چې دوه نوڼی وخوري او هره ورځ دا خوراک کوي هره میاشت دا خوراک کوي لباس او کپړې دې هم د حرامو دي دغسې پیزار دې هم د حرامو دی نو بیا به الله تعالی عبادت د مؤمنانو مسلمانانو څنګه قبول کړي او نبی علیه السلام دغه ویل الله تعالی دعاګانې ولې نه قبلوي نن درس کې د دې مسلې وضاحت راځي چې الله تعالی دعاګانې ولې نه قبلوي رب اشرس اغبر ډیر کرتا یو گرد آلوده انسان یمد یدیه الی السماء اسمان ته لاسونه پورته کړي او د الله تعالی نه دعاګانې غواړي یا رب یا رب یا رب ای زما رب ای زما رب دعا می قبول کا خو لیکن د الله تعالی پیغمبر وای چې مطعمه حرام داغي خوراک د حرام وي سکا کې د حرام وي لباس یې د حرام وي ان یستجاب لذالک د دې انسان دعا الله تعالی قبلې نو الله تبارک تعالی د مؤمنانو مسلمانانو دعاګانې ځکه نه قبلې چې حرام خوراک کوي د شاجی عبد الله رحمت الله علیه په باره کې راځي د دیوبند په لوی بزرګانو کې دا تیر شوی دی کله چې د سحر مون به وکړه نو غر ته ولاړ لور به ځان سره واغیسته او واخه به ریول یو پڼ واخه به بازار ته راوړله او بازار کې به سحر د وخته هغه خپل واخه خرڅ کړله په هغې باندې به خپله ګزاره چولوله په څلور انې باندې به واخه خرڅول او بیا د هغې هغه روپۍ به هم په ډېرې عجیبه طریقه باندې تقسیمولې یوه انه به د خپل کور د خرچې لپاره او یوه انه به مسکینانو غریبانو ته ورکړله او درېیمه حصه هغه به یې خپلې لور له ورکولې لور یې ډېره غریبه وه او یو انا به دا وساتله چې د علماي دیوبند لپاره په دې باندې بیا دعوت ورکي دعوت ولو کې د روپۍ جمع کی لکه مثال دی وخت کې په څلور سو روپۍ باندې د خرڅ نو سل روپۍ ول خپل کور د پاره او سل روپۍ به مسکینانو غریبان لور کړلې او سل روپۍ به خپل لور له خپل خپلوان لره سل رحمی پالل چوته ویل کی او سل روپۍ به دا جمع کولې چې بیا په علماي کرامو له دعوت کومه الله تبارک تعالی د هغې په رزق کې برکت واچاو په هغې باندې به ګزاره کېدله د سحر د مونځ سره به غره ته ته د دې لپاره چې هلته کې واښه ورېبمه او بیا به په بازار کې خرڅول که دغه څلور انونه به د چا زیات غسل نو هم بیا نه ورکول او که چا به د کم غسل هغې له بیا هم نه ورکول دقې بس په دغه ریټ باندې دا خرڅوم ر دینه په زیات یا ر دینه په کم باندې نه خرڅوم چې کله د مؤمنانو مسلمانانو خوراک سکاک دا حلال شو او د مشتبهاتو نه ځان بچو ساته د پردی مال نه ځان بچو ساته نو الله تبارک تعالی به بیا دیو دعاګانې قبلی الله تعالی په بیا خپل رحمتونه او د خپل رحمتونو دروازې په الله تعالی را کولاو کی یا ایه الناس ای خلکو کلو حلال غنی خوراک کوي مما پیلار دی داغه نه چې حلال دا هغه سنج پزما کړي حلال ان طیبن حلال پاک ولا تتبع خطوات الشیطان او تابعداري مکوئ د طریقو د شیطان انه لکم عدو مبین نن سبا مسلمانان دې سوچ وکړي چې موږ د الله تعالی د طریقو او د الله تعالی د پیغمبر د طریقو زیاته تابعداري کړې ده او کنه د شیطان د طریقو رسمونه او رواجونه په خپل کلی کې په خپل علاقه کې پر خپل بدن کې او په خپل کور کې د هر یو سړی سوچ وکړي چې موږ په کومه لار باندې روان یو موږ د جنت په لار باندې روان یو او که موږ د جهنم په لار باندې موږ روان یو موږ د قرآن او د حدیث په لار باندې روان یو او که نه موږ د د خپل پلار نیکو د شیطان او دغه سي د کافرانو د يهود او نصارو پلار باندې مونږ روان یو هر سړی په خپل ذهن کې سوچ او فکر وکړي ان شاء الله معاشره بیا اصلاح طرف ته دی انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان ساز دوپاره عدو دشمن دی مبین ښکارا کون کې دشمنی ښکاره کوونکی د دشمنۍ یو معنی دا متعدی دی او دویم عدو دشمن دی مبین دشمنی یې بالکل ښکاره ده دشمنی یې ښکاره ده دو معنی شولې او قران کریم کې الله تعالی د شیطان د دشمنۍ ذکر کړی دی انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب سعیر شیطان دا کوشش کوي چې خپل مرګري زیات کې او جهنم ته ولیږي د شیطان تشکیل کم طرف ته جهنم طرف ته الله تعالی وای دا شیطان دی جهنم ته تشکیل کړي دی ککې دی دا شیطان جهنم طرف تر دی ورټیل وهی انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر جهنم ته وری ورسی سوره فاطر شپږم آیت کې الله تعالی ویلی انما یامرکم بالسوء والفحشاء یقینا حکم کوي دا شیطان تاسو ته په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي د شیطان د دشمنی او د هغې د وسوسې درې طریقې الله تعالی په ترتیب سره بیان کړي دي انما یامرکم دې کې مراد د امر نه وسوسه چول دي د بيدینۍ کار خیسته کول دي نو اوس دا مونږ وګورو نارینه او ته ګیره خریل دا ته شیطان خیسته کړي دي او دغه سي زنانه او ته بے پردگی کول بے ستری کول په بازارونو کې ګرځیدل او دغه سي د پردو په ودونو خیراتونو کې ګرځیدل د کور نه بهر دا ته چا خیسته کړی دی شیطان ته خیسته کی تا ته په لندو په تنګو په نرو کپړو کې ردان خه خیسه ښکاره کی شیطان بس پغی کې تخکاری نو بیا چې را کور نه بهر ته وځي نو دغه بی حیایان دي او بی شرمیان دي بی باکی ده چې مسلمانان پغی باندې خبر دي دا الله تبارک تعالی پیغمبر وای دا زنانه تقبل فی صورت شیطان و تدبر فی صورت شیطان دا زنانه چې تا تر مخامخ کیږم دا د شیطان په شکل لته راخکاره کیږي درته خیسه ښکاره کی او کله چې شا کیوم د شیطان په شکل لته راخکاره کیږي د شیطان خیسه کی لیدون کیته هغه ته بیا ګوري انما یامرکم یقینا د شیطان حکم کوي تاسو ته په وسوسو چولو سره انما یامرکم تاسو ته وسوسه چې بسوئ د بد ویناګانو او الفحشای د ناکاره کارونو وان تقولو علی الله ما لا تعلمون او دا چې جوړ کوي تاسو په الله تعالی باندې هغه خبرې تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ اسو د دین مراد دین مراد هر قسم ګناه تی مراد ده د فحشا او د سو په مین کې فرق علماء کرام لیکلی دی فحشا هغه ګناه ته وایي چې هغه په شریعت کې هم ناجایز دی بده ګڼي او د هر انسان عقل هم بده ګڼي لکه مثلا غلا شوله زنا شوله داسې دروغ او بهتان ویل لګول شوله دا داسې ګناهونه دي چې دا د الله تعالی په شریعت کې د الله تعالی په دین کې هم بد ګڼل شوی دي خو لیکن د هر انسان عقل هم دا بد ګڼي او سو دا هر ګناه ته دا عام ده او هر ګناه ته سو ولې ویل شوی دی علما کرام ور دې لپاره وجه د تسمیه ډېره بهترینه لیکلې ده سو اصل کې خفګان ته وایي نو کوم یو انسان چې ګناه وکړي نو دغه ګناه عاقبت به د لره خفه کی د لبه خفه کی بیا دا پر خپل ګناهونه باندې بیا پیمانه شي او ډیر زیات به خفه شي بعضی هم پسرین لیکلی دي سو هغه ګناه ته ویل کیږي چې پای کې د شریعت لخوا حد نه مقرره شوی سزا پکې نه مقرره شوی او پحشه هغه ده چې پاغې کې سزا د شریعت لخوا حد شرعي پای کې مقرره شوی وان تقول علی الله ما لا تعلمون تاسو ته ما مخکې یو خبره کړې ده بار بار په قرآن کریم کې بیا هم راځي د قول د مادې نه چې وروسته لفظ د علا راشي نو دا په معنا د جوړولو سره نو دې کې معنا چې تاسو جوړ کړئ په الله تعالی باندې هغه خبرې او درو لا تعلمون چې تاسو په هغې باندې علم نه لرئ په هغې سره علم نه لرئ معلوم شرعي یو شی چې معلومیږي په شریعت کې په وحی سره په وحی خفی یا په وحی جلی سره دغه یو شی معلوم نه وي او تاسو یې کوئ نو شیطان درته دغه حکم کوي تفسیر المنار دې کې ډیره بهترینه خبره ذکر کړې ده وی شیطان تاسو ته څه حکم کوي پل قول علی الله بغیر علم اعتداء علی حق الربوبیه بالتشریع وهو شرک صریح شیطان مؤمنانو مسلمانانو ته او انسانانو ته دا حکم کوي چې د الله تعالی ربوبیت او د الله تعالی شریعت او د الله تعالی قانون ممنئ بلکې د الله تعالی نه علاوه د شریعت د جوړولو اختیار بل چاله ورکوي او بیا تفسیر المنار وای و هو شرک صریحون دا بالکل ښکارا شرک دی او کوپر دی بيدینی ده چې دا الله تعالی د الله تعالی نه دا اختیار واغیست او غیر الله لري دا ورکړي چې قانون د جوړولو اختیار ورده سره نو دا یقیني صریحي او ښکاره شرک دی او کفر دی تفسیر المنار ډیر بهترین تفصیل په دې کې ذکر کړی دی وای بیا وای کل ما یریدو کل ما یریدو فی الدین عقیدتا او حکما من غیر استناد الی کتاب الله تعالی او کلام المعصومین فهو من الذین یقولون علی الله ما لا یعلمون وای که چا داسې قانون او نظام جوړ که عقیده ده او که عمل دی او که یو دفعه ده چې د هغې سند قرآن نه دی د هغې بنیاد قرآن نه دی او دغسې د نبی صلی الله علیه وسلم خبرې هم نه دي نو دیو په الله تعالی باندې دروغ جوړي دا دغه کسانو کې حساب دي چې په الله تعالی باندې دروغ جوړي نو دا به وي دا زما د پلار د نیکه طریقه ده اوس پکې ته نوی راغلې زمونږ دومره لوی لوی علما په مونږ کې تیر شوي دي هغوی دا خبره نه ده کړې چې د پاکستان نظام او قانون او آیین دا د کفر او د شرک دی د بېدینۍ دی اوس ته راغللې یو چڼی یو طالب یو ته دا خبرې کې ډېر خلک داسې وایي معاشره په دې باندې تباه ده چې د الله تعالی د دین یو خبره وکړي نو داسې وایي چې یاره ستانه لوی لوی علما موجود دي د اوسه پورې هغوی دا خبره نه ده کړې او یا زما پلار او نیکه یا زما په دې محله کې زما په دې کلی کې دا قانون او نظام دغه دی که اوس یې نه کوم شرمیږم پلار نیکه نه مې دا خبره را روانه ده نو مشرکانو دلیل هم دقه و په دې باندې لاړل شرک ته ورسېدل کوپه کوپر ته ورسېدل بېدینۍ ته ورسېدل او تباه برباد شول و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله کله چې ویل شي دیو ته تابعداري وکړي ما انزل الله دا قانون چې الله تعالی را لېږلی دی سید قطب په ظلال القرآن کې وایي کلما دعو الی الاسلام و الی تلقی شرائعهم و شرائع و شعائرهم و هجر ما الپوه په الجاهلیت وای کله چې خلکو ته دعوت ورکړل شي چې دین اسلام ومني د الله تعالی شریعت ومني او ستاسو پلار او نیکه چې کم کارونه کول هغه پرېږدئ نو دیو سویه ما انزل الله دا ته ویل شي و اذا قیل لهم کله چې ویل شې دیو ته اتبعوا ما انزل الله تابعداري وکړئ د هغه نظام چې الله د الله تعالی را لېږلی دی او ابن کثیر رحمت الله علیه وی وترکو ما انتم علیه من الضلال والجهل ستاسو چې کوم د بيدینۍ د گمراهۍ کارونه دي او د بې علمۍ کارونه دي د جهالت په وخت کې ستاسو پلار او نیکه کړي دي هغه پرېږدئ او د الله تعالی تابعداري وکړئ نو قالو دیو په دلیل کې سوی قالو وای دیو بل نتبع مال پین علی ابانا بلکې ستار د خبرې تابعداري نه کو بلکې تابعداري کو مونږ دای چې مونږ لري دی مونږه په هغه طریقه باندې مشران خپل او لو کان آباؤهم اگر چې و مشران دلی ولا یاقلون شیئا نه پویدل په هیڅ چیز باندې لا یاقلون شیئا من امر الدین تفسیر المنار وای ستاسو مشران خود الله تعالی په دین باندې نه پویدل ولا یهتدون او نه غیلار مونږ دلی نه په هدایت باندې یو نو حاصل له جواب دا دی د یو د مشرانو تابعداري کول دی چې هغه د الله تعالی په دین باندې پوهیږي یو عالم دی یو امام دی او هغه د الله تعالی په دین باندې پوهیږي په قرآن او په حدیث باندې پوهیږي هغه یو مسله بیان کی تر هغې تابعداري وکړي نو دا خو صحیح ده او یو شرکی تقلید دی شرکی تقلید دا دی چې زما پلار او نیکه د قرآن او د حدیث نه خلاف کوله د الله تعالی د نظام او د الله تعالی د قانون نه خلاف کوله نو زه د هغې منم اګر که قرآن یو طرف ته قرآن دی او حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم دی او بل طرف ته زما د مشر وینا ده زه به دا کوم او دغه نه کوم نو بس دا بیا شرکی تقلید دی دا ناجایز دی نو الله تعالی ورته وایي ستاسو چې دا کم مشرانو اولو کان آباؤهم دې دې کې د آباؤنو مراد صرف پلار او نیکتی مراد نه دي بلکې امام راغب رحمت الله علیه ذکر کړی دی مراد د دینه علماي کرام دی مراد د دینه پلار او نیکه دی مراد د دینه د دولت او د حکومت مشران تی مراد دی اولو کان آباهم اگر که د دیو د مشران لا یقلون شیء نه پویږي د الله تعالی په دین باندې په هیڅ ولا یهتدون او نه په هدایت باندې دي نو دیو بیا هم دغه تابعداري کوي او اصل په عبارت کې تقدیر دی اولو کان آباؤهم دې دې کې اصل عبارت د سره ایت تبعونهم آیا دیو در خپل مشرانو تابعداري کوي اگر کړ دیو دا مشران د الله تعالی په دین باندې نه پویدل ولا یهتدون او نه لار مونډلې و د دین اسلام لار د غي سره نه و نو دیو بیا هم د غي تابعداري کوي او مثل الذین ومثل الذين ومثال دا کسانو دی آیات کې الله تعالی اوس ذکر کیا یو مثال د بيدینه خلکو هغه خلک چې د الله تعالی خبره نه مني د الله تعالی پیغمبر خبره نه مني او د خپل مولوی صاحب د خپل شیخ صاحب او دغه سي د خپل مشر د طاغوتیانو خبره مني الله تعالی دغه یو مثال ذکر کوي او مخکې مونږ دا بار بار ویل دي مثال د الله تعالی په کتاب کې ډېر لپاره ذکر کیږي چې خلک په دې باندې پوه شي الله تعالی مثالونو ته نه دی محتاج خو لیکن په خبره باندې د پویولو لپاره د مخلوق مثال ته محتاج دی نو الله تعالی اوس یو مثال ذکر کړي دا آیات هم لږ د مشکلاتو نه دی خو زه یې ته په اسانه طریقه باندې ویم او مثل الذین او حال د دعوت کوونکي کافرانو ته مثل الذین کفروا حال د دعوت کوونکي کافرانو ته یو مؤمن مسلمان دی عالم دی د الله تعالی پیغمبر دی د الله تعالی یو نیک بنده دی هغه چې کافرانو ته دعوت کوي نو د ده او د هغوی مثال څنګه دی که مسلی لجې په شان د هغه کس باندې دی په شان د هغه شپنکي باندې دی یا نعقو چې چغې وهي بما هغه څاروو ته لا یسمعو چې هغه نه اوري الا دعا مګر بلنه و نداء او په زوره باندې چغې الا دعا و نداء د دعا او د نعق په عربۍ کې څارو ته اواز کول د شپنکو خپل هوازي د بیزو ته خپل اواز کیږي کچی شه او دغه سي خپل خپل اوازي دغه سي خرو ته خپل اوازي او چرګانو ته خپل اوازي چی شو داس یو خبر او تخه مخه کوي نو الله تعالی وی چې شپن کېری هغه خپل سارو ته आवाज کوي نو هغه ساروی الا دعا و نداء دعا او د ندا دوه په منځ کې فرق داده دعا نږدې اواز کول چې نږدې خلک یې لږ ورو اواز ورته وکړي او ندا هغه لرې چې څوک ستا اواز نه اوري لږ لرې په زور ورته چغه وهي نو هغې سمون کانه دي دی او بکمون چاړاګان دي عمیون لاندې دي په هم لا یاقلون پس دی دیو عقل نه لري د مثال مطلب سره تطبیق د مثال د مسل سره سره اصل په عبارت کې تقدیر دی مثل داعی الذین کبروا هغه مؤمن مسلمان او مولوی صیب شیخ صیب او د الله تعالی پیغمبر د الله تعالی دوست کافرانو بی دین خلکو ته دعوت ورکي نو داغه مثال په شان دغه شپنکی باندې دی چې ګړی بیزه ساتي نو دغه ګړو بیزو څارو ته اواز چې کله وکړي د شپنکی نو صرف هغه اواز واوري د لری نه یا د سارویو ته نږدې دي خو لیکن داغه د الفاظو په معنا باندې نه پويږي داغه په مقصد باندې نه پويږي نو دغه سي منکرین د قران کریم کله چې د الله تبارک تعالی د کتاب आवाज واوري د الله تعالی د پیغمبر د احادیثو आवाज واوري د الله تعالی د دین بیان واوري نو صرف د आवाज د دې په دې غوګونو باندې ورتیر شي لکه هغه ساروی چې دغه شپنکی هغه آواز صرف واوري یو تر غړي بيزي نږدې دی یا لري دی چغې وته وهي خو لیکن نور دا نه پوهیږي لکه یو غړي بيزي ته ته آواز دا کې چې ته تګي کنه کډې را تګي نو راشه کور وبوس که اوس خو په دې خو نه پوهیږي خو صرف معمولی سر پورته کی او بیا چې هغه خپل کار کوي نو دغه سید الله تعالی د کتاب د د الله تعالی د کتاب د بیانون کې مثال لغه شپن کړي چې ګړو بيزو ته आवाज کوي او دغه خلک چې هغه د الله تعالی په کتاب باندې ځان نه پوهه کوي د الله تعالی کتاب ته غوږ نګدي او د الله تعالی کې د کتاب په مقصد باندې ځان نه پوهه کوي نو په شان دغه څارو باندې دي چې هغه صرف هغه आवाज واوري خو لیکن په مقصد باندې هغه پوهیږي نه په خبره باندې پوهیږي نه یو بل تطبیق پکې هم شته خدا آسان مقصد دی د دې آیات ترجمه ته بیا وکړي مثل الذین کفروا مثال د دعوت کوونکي کافرانو ته په عبارت کې تقدیر دی اصل سره مثل داعی الذین کفروا مثال د دعوت کوونکي کافرانو ته که مثل الذی په شان د غشپن کې باندې دی یعنی قو چې چغي وهي आवाज کوي بما هغه سارو ته لا يسمع چې هغه هیڅ ناوري الا دعان مګر بلنه د نږدې نه وندان او په زور باندې چغې د لري نه وس نو دا ولی ناوري دا خلک الله تعالی دا غیر لپاره علت ذکر کړی دی دا پویږي ولی نه دا غیر علت او وجه ده سمون دیو کانه دی د اوریدلو د حق نه بوکمون چاړاګان دی د ویلو د حق نه عمیون لاندلی د حق د لیدلو نه ابن کثیر رحمت الله علیه دغه معنا بیان کړی ده سمن عن سماع الحق او دغه سی عمیون عن رؤیت طریقه و مسلکه دا الله لار نه ویني نو په حق پس روان نه دی او د دې سوال او جواب مې ورته کړی مخکې چې دا یهود او نصارا مشرکان او بيدینه خلک د دیو خو غټ غټ غوګونه شتره سترګې شتره جبې شتره الله تعالی وی دیو کانه دی لاندې چړاګان دي نو داغه جواب مې راته وکړه غوګونه شتره خو لیکن په دا غوګونه باندې چې د الله تعالی دین وانه اوریدل شي د الله تعالی کتاب په وانه اوریدل شي په کوم غوګونه باندې نو دغه غوګونه داسې دي لکه چې غوګونه نه لکه دا چې کونی په کومه جبه باندې چې حق ونه ویل شي دغه جبه دا سیده لکه چاړه چی دغه انسان په کومه سترګو باندې چې حق ونه لیدل شي نو دغه سترګې دا سیده لکه ړندې سمون دیو په شان د چړاګانو باندې دي دیو چا سمون دیو کانه دي د اوریدلو د حق نه بوک مون چړاګان دي د ویلو د حق نه عمیون لاند دي د حق د لیدلو نه په هم لا یقلون پس دیو عقل نه لري یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي خاص خطاب رسو د عام خطاب نه یا ایها الناس عام خطاب یا ایها الذین آمنوا دا خاص خطاب دی او مخکې تاسو ته ما ویلو یو کم نوی کرته قرآن کریم کې یا ایها الذین آمنوا راوړل شوی دی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا ویلو وای قران کریم کې کله یا ایه الذین آمنو راشي او دا واوري نو بیا شاته وګورئ پسې چې الله تعالی ته سوی بس پاغي باندې عمل وکي دا بهترینه خبره یا ایه الذین آمنو او د آیات په اول کې یا ایه الذین آمنو راوړل شوی دی په دې کې اشاره ده دیته چې په دې ورستو حکم باندې عمل کول د تقاضا د ایمان ده دا د ایمان تقاضا ده یا ایه الذین آمنو ایمان ولو کلوا من طیبات ما رزقناکم خوراک کوئ کلو دې نه مراد انتفاع ده پیدا اخیستل ترې مراد دي که خوراک یې او که بله طریقه یې اوس دغه خو څوک نه خوري جامې خو څوک نه خوري کپړې خو هغه اغوندي په اظهار خلک په خپو کوي نو دې دی کې الله تعالی چې راته څه درکړي دي نو کلو هغه استعمالوئ او د هغې نه پیدا اخلئ که په خوراک سره که په بلې طریقې سره من طیبات ما رزقناکم د پاک حلال دا غنه چې موږ درکړي دي تاسو ته کولو من طیبات ما رزقناکم وشکرو لله او شکر ادا کوئ د الله تعالی د نعمتونو ان کنتم ایاه تعبدون که تاسو خاص الله تعالی در بندگی کوئ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل صحیح حدیث تیر مسلم یا ایها الناس ان الله طیب لا یقبل الا طیبا نو الله تبارک تعالی ټول مؤمنان مسلمانانو ته د نیکو اعمالو او دغه سي د پاک خوراک حکم کړی دی او مخکې د حدیث مونږ بیان ک د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته و فرمایل د الله تعالی پیغمبر دعا راته وکړه چې الله تعالی می دعا قبول کړي نبی رسول الله سلام توی خوراک دی پاکه دعاګانې به الله تعالی قبول کی ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی الاکل من الحلال سبب سبب لتقبل الدعاء والعباده كما ان الاکل من الحرام یمنع قبول الدعاء والعباده څوک چې حرام خوري الله تعالی دا غي دعاګانې نه قبلای دغه څوک چې حرام خوري الله تعالی دا غي عبادت مندونه او غیره نه قبلای اوس دا روجو میاشت را روانه ده روجې دي نو د سهار نه ماښامه پورې ځان دې د خوراک نه منع کړی دی خو لیکن حرام خوراک خوري حرام الله تعالی دې یوه روژه نه قبلوي الله تعالی دې جهاد او هجرت نه قبلوي الله تعالی دې نصرت نه قبلوي الله تعالی دې د قرآن دا درس و تدریس نه قبلوي الله تعالی دې مونځ نه قبلوي دعاګانې دې الله تعالی نه قبلوي که حرام دې خوراک که حرام دې خوړله او حلال خوراک دا د عبادت د قبلېدلو او د دعاګانو د قبلېدلو لپاره شرط دی ابن کثیر رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی کلو من من طیبات ما رزقناکم دغه لیکلی دی علما کرامو د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ډیر عجیبه واقعه لیکلی ده مختصر الفاظو کې تاسو ته د هغې تذکره وکړم د خپلو مشرانو واقعیت بیانول د انبیا علیه صلات وسلام او د صحابه کرامو او دغسې د تابعینو تبع تابعینو او د علما کرامو په دې کې ډیر زیات عبرتونه دي باید مونږ او تاسو ته هغه عبرتونه واخلو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علی د امام شافعی رحمت الله علی شاګرد هم دی او مرګره هم دی امام شافعی رحمت الله علی په مصر کې او دا شاګرد په بل ملک کې ډیر زیات لري دی په دې وخت کې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علی لوی امام دی او لوی عالم دی نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه به وخت په وخت باندې د امام شافعی رحمت الله علیه ملاقات لته ډیر وخت نه راتلې یو پیغام امام شافعی رحمت الله علیه ته ولېګه چې په پلانې ورځ باندې په پلانې تاریخ باندې په پلانې میاش کې به زستا خواره دردم ملاقات لو دردم امام شافعی رحمت الله علیه خواله به کله امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه لاړ نو دا غي به ډیر زیات احترام کو عزت به ولکاو ځکه الله تعالی لوی علم هغه تور کړو نو کله چې هغه تاریخ راغې نو امام شافعی رحمت الله علیه د خار نه بهر تر ووت د خپل زینه د استقبال لپاره د امام شافعی رحمت الله علیه مقتدیان او داغي خدمتګاران او داغي نور ډیر شاګردان د امام شافعي رحمت الله علیه سره هم د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه استقبالی ته سره نور خلک هم راووت دا غزه چې کم عمرا او سرکاري خلکو نو هغه مو سره راووت استقبال ته امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه راغه او د امام شافعي رحمت الله علیه هغه ولا په کور کې د ناس چې کوم ځای په هغې کې ول ډېر قدر او احترام وکړه کله چې میلمه راشي هغې ته د قدر او د احترام په نظر باندې کتل پکار دي دا د مؤمنانو مسلمانانو شان دغه دی د خوراک انتظام یې ورته کړی خو لیکن امام شافعي رحمت الله علیه د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه تعارف خلکو ته په ډیر نیکوالی باندې کړو چې دا د الله تعالی ډیر نیک بنده دی د الله تعالی ډیر زیات عبادت کوي خوراک هم ډیر زیات کم کوي دا صفتونه او ته مخکې بیان کړیو کله چې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په دسترخوان باندې ډوډۍ ته کیناست نو ټولو خلکو بس کړل هغه لګیا دی خوراک کوي خلک کوم ډیر زیات حیران دي چې دی امام شافعي رحمت الله علیه درو خبره کړې ده کله یې سویلې بهرحال خوراک ډیر زیات وخړو امام شافعي رحمت الله علیه ملک خپه شو چې لکه دا استاد دومره ډیره ډوډۍ وخوړله مونږ خلکو ته ویل چې دا خوراک کم کوي او ستا حال دغه دی کله چې شپه شوله امام شافعي رحمت الله علیه خپل اولاد ته ویل او د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه لپاره ځان له کمره برابر کړه ځان له ځای برابر کړ چې دا خو د شپې عبادت کوي نو خپل بچیانو ته ویل چې دې ته د اودس لپاره وبکې دی دا د شریعت آداب دادی د شریعت هدایت دادی چې کله د میلمه راشي نو د ماسخوتن یا د ورځې نه هغې ته د اودس ماتې ځای برابرول هغې ته د اودس اوبه تیارول دغسې کاڼي ګټې لوټې وغیره د استنجا لپاره دا ورته برابرول دا بهترینه طریقه ده او دا د شریعت هدایت دی مونږ تاسو ته نو امام شافعي رحمت الله علیه خپل اولاد ته دا خبره وکړله وې دې ته د شپې لپاره د اودس اوبه برابر کوي لوټې ورته برابر کوي دغسې مسواک ورته کېدی چې دا استعمال کړي او بیا عبادتو کې جانماز دا هر څه یې ورته کېښودل کله چې سحر امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې کله سحر که جماعت ته لاړل نو خلکو په تماشه دي د امام شافعي رحمت الله علیه هغه اولاد راغلل او کمرې ته ګوري چې سړی ته یو اندازه لګي چې دا د شپې پاسېدلې دي که نه دي پاسېدلې نو هغه لوټه هغه اوبه هم ټول هغه کوزه هغه لوټه بالکل ډکه ده مسواک هم په هغه ځای باندې وچ پروت دی سر یې لوند کړی نه دی او جانماز هم هغه شان ته کېدی چې سړی پې خامخا مونځ وکړي نو بدلېږي را بدلېږي او هغه بستره هغه شان ده کې پرته ده چې څنګه پرته ده نو هغه شان ته کېده ډیر زیات عجیبه یې وګڼل په کور کې هم دا خبره وکړله چې دا سړی خو هغه شانته کې نه دی لکه زمونږ پلار چې څنګه خبره کړې ده خامخا د چا چې میلمه راشي او د چا د یو مشر سره تعلق نو کور کې هم سړی د هغې تذکره کوي چې دا داسې سړی دی نیک دی بد عمل کوي نیک عمل کوي څومره عالم دی نه دی د خبره خلک خامخا په کور کې کوي کله چې امام شافعي رحمت الله علیه او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د جمعات نو واپس کور ته راغلل نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه جدا ک وې د خلکو بدګمانیان ډېرې زیاتې شولې ای امام احمد ابن حنبله تا خو نن ډېر زیات عجیبه کارونه دی وکړل ستا صفتونه خو مونږ خلکو ته دا بیان کړي اول خو دې په ډوډۍ کې رانه ورځې وخرولې او دومره ډېره ډوډۍ دی وخوړله چې دا خلک حیران شو ټول خلک پاسېدلي دي او ته ناست خوراک کې او ما خلکو ته داسې پت کړی چې دا ډوډۍ ډېره کمه خوري او بیا ما ویل چې دا د شپې ټوله شپه عبادت کوي یا نیمه شپه یا دوه درې ګنټې عبادت خو خامخا کوي او کوزه کې راغه په کور کې خپل زنانه او ته دغه سي ماشومان او بچو ته دې مو شرمولم مونږ ستا ډېر صفاتونه کړی چې دا ډېر نیک سړی دی او ستا حال دغه دی نو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ته ویل ای زما استاد زما شیخ سه محترمه بالکل زبر ته اوس دې مسلې وضاحت بیان کما خو لیکن که تا زمانه پښتنه نه وکړي نو ما ور دې خبره وضاحت چاته نه وکړي اوله خبره چې د خلکو اشتباه راغلی ده ما خوراک ډیر زیات ولې وکړ ستا کله چې زه د سرخوان ته کېناستلم نو د دې د سرخوان نه واخله تر د اسمانه پورې ستا په دې سرخوان باندې انوارات برکتونه د الله تعالی نازلېدل نو ما ته هغه ښکارېدل ما هغه کتله نو کله چې مار دی ډوډۍ نه نوړی وکړله نو زما چې ښکته خېټې د څو پورې تلله نو هغه انوارات او هغه برکتونه لاندې تلل نو زما بالکل سل فیصد یقین ناغی چې ستا خوراک دا بالکل حلال دی نو ما دا غوښتله چې زه خپله خېټه د حلالو نه ډکه کړم او د نور عام وختونو کې خوراکونه داسې چې د هغې ډېره مزه نه او تاسو باندې مې دا یقین او د الله تعالی برکتونه او خیرونه په دې دسترخوان باندې نازلېدل ماغه محسوسول نو کله مې چې خوراک کاو نو په زړه کې مې دا و چې دا خېټر د حلالو نه په ښې طریقه ونه ډکه کم نو دا به ډېره زیاته ښایي بیا پاتې شو شپه شوله ماښام ډوډۍ وخوړلی شوله بیا شپه را روانه وه نو دا عزم مې له ځان سره وکړ چې نن خو د ډوډۍ ډېره خوړلې ده او ځان دې ښه سم موړ کړی دی نو نن بزان خصم کړی د الله تعالی د دین د پاره نو ما داسې وکړله چې د هغه حلالو د خوراک د وجې نه الله تعالی زما په دې زړه کې یو نور پیدا که الله تعالی زما په دې ذهن کې زما په دې بدن کې یو نورانیت او یو خوشحالی او یو برکت او یو رڼا پیدا شوله پر زړه کې الله تعالی مې د سینه هر څه ته کولاو کړله کله انسان یو شی زده کوي نو بوج شي پي او کله داسې چې یو خبره ډیره ګرانه هم خو الله تعالی یو ته اسانه کی نو زه کیناستلم او په دغه جانماز باندې زه کیناستلم نو د سحر د مانځه پورې په دې باندې ناسوم هغه سل مسائل چې زما په ټوله زندګۍ کې هغه ما نه حل کړي سل مسائل نو الله تبارک تعالی زما په ذهن کې هغه سوالات جوابات د قران او د حدیث ته غو مستنبط کړل نو ما سلو مسائل له ترتیب ورکړ د ټول شپې نو زه د شوه نه ما نو زما هم هغه د ماسختن هغه د سوچ په غي باندې ما سار منستر وک او دغه دغه خوراک دغه حلال او خوراک برکت دومره زیاتو چې ما د شپې عبادت هم ونک چې ما د شپې خوب هم ونک او کم چې ګران مسایل چې ما په زندګۍ کې غنو حل کړي نو سل مسایل ما بیګر شپې حل کړي دي پای کې ما اجتهاد کړي دي د قران او د حدیث نه ما مستنبت کړي د حلال او د خوراکو دومره زیاتلی برکتی د مونږ او تاسو ذهنونه ولی کار نه کوي د مونږ او تاسو دعاګانې ولی نه قبليږي مونږ او تاسو ولی پر بل طرف باندې روان یو او دا هر سره نه خطر دي د هغې وجه دا ده د حلالو د خوراک کوشش نشته دی بس کوشش دا دی چې څومره زیاته وخورم اګر که مرداري مرداره دی ولې نه خو چې شی زیات یو زیات په ځان موړ کړم خلک پښتو کې یو متل کوي که نه اخون له خوپۍ که د خري وي که د سپۍ اخون پی غواړي هغه که د هر شي وي خو د هغې لپاره پکار دی زمونږ او ستاسو دا خېټه ډکول مونږ او تاسو غواړو که دا د حلال یو که د حرام وي خو چې بس څه شی او ښه شی یو مونږ رخټ ته ورواچو ښه لباس دی واغوندو دا نه وایو چې په لباس کې درې څلور ټوټې خیر دی خو لیکنه چې دا د حلال وي پیزار دی زوړي خو چې لیکن د حرامو نه ځکه عبادت من قبلی او تاسو ته ما مسله ویلی وه چې یو سړی ځان له کپړې واخلي دا کپړې په حلالو باندې واغستلې په حلالو باندې جوړ کړلې خو لیکن په دې کې د ستن استعمال شوی دا د حرامو سو پورې چې دا کپړې اغوندي الله تعالی د عبادت نه قبلای چا په کپړې په حلال باندې واغستلې جوړې کړلې په حلال باندې ستنې د حلال ده تارې پکې د حرام استعمال ک نه چا او د تارې پکې استعمال کړل د حرام الله تعالی د دې عبادت نه قبلې دا خو دا دا خو اسی د غب شپ خبرې نه دي دا الله ویلی دی الله تعالی پیغمبر ویلی دی او دین اسلام د دین ډک دی باید مؤمنان مسلمانان خپل خوراک حلال کی د دوه ډوړو په ځای باندې نیمه وخوري کنه خو لیکن د حلال دی دا وخوري یا ایه الذین آمنو ایمان ولو کلو خوري خوراک کوي پیدا اخلي من طیبات ما رزقناکم د حلال او اغنه چې مونږ درکړي تاسو ته وشکرو لله او د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول داري چې دا کم نعمت دی او خړو خېټه ډډه کړله موړ شولې نو اوس کینه قران ته کینه لکه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ټول شپه دغه لپاره بیا تیر کړل کنه کپړې له الله تعالی درکړلې د الله تعالی د نعمت شکریا دار په دې کې د الله تعالی د انکار وکا الله تعالی پیزار درکړې د تشکیل په دې باندې لاړ شه ان کنتم ایاه تعبدون او الله تعالی د اولاد درکړې دی الله تعالی د بچیان درکړې دی الله تعالی د نزد کړې دی کینه ان کنتم ایاه تعبدون که تاسو خاص د الله تعالی عبادت عبادت کوئ سید قطب په ظلال القرآن کې لیکلي دي الشکر عبادت و طاعت یرضاها الله من العباد شکر د الله تعالی عبادت دی د الله تعالی تابعداري ده الله تعالی د مؤمنان مسلمانانو لپاره غوړه کړی دی الله تعالی په دغه باندې د مؤمنان مسلمانانو نه خوشحاليږي او بار بار د شکر په باره کې تاسو ته ما خبره ذکر کړې ده شکر دا عبادت دی په شکر باندې نعمت دا زیاتیږي او د هغې لپاره تاسو ته ما یو بهترینه دعا ښودلې ده بار بار یې ځکه وایو چې یاد شي راته د انسان د هر بند د انسان د هر یو عضو اندام دا د الله تعالی نعمت دی نو دې شکریا به ادا کې خامخه د سحر چې څوک دا دعا وای اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک پمین کوه د کلا شریک لک فلک الحمد ولک شکر حدیث ابو داود کې راځي د دې ټولو ورځې د نعمتونو شکریا د ادا کړله او څوک چې ما خام وای نو د سحر پورې څومره نعمتونه دي نو د هغه شکریا ادا کړله ان کنتم ایاه تعبدون ابن کثیر رحمت الله علیه وی ان کنتم ایاه تعبدون ان کنتم عارفین بالله و نعمه که تاسو الله تعالی پیژنئ او د الله تعالی نعمتونه دا پیژنئ نو د الله تعالی نعمتونه استعمال کوي او د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي ابن کثیر رحمت الله علیه وی په ان شکر راس العبادات د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول دا د ټولو عبادتونو بهترین عبادت دی وشکرو لله د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي ان کنتم ایاه تعبدون که تاسو خاص د الله تعالی عبادت کوئ او که الله پیژنئ او د الله تعالی نعمتونه پیژنئ نو بس دغه وکئ چې الله تعالی ته کم څه ویلي دي نو بس په دغې باندې عمل وکئ انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله مخکې الله تعالی رد وکړه په تحریم د ما احل الله باندې کم شی چې الله تعالی حلال کړی دی هغه حرام مه ګڼئ نو اوس د هغې الټه مسله د هغې عکس دی کم شی چې الله تعالی حرام کړی دی نو هغه حلال مه ګڼئ حلال هغه دی چې الله حلال کړی دی حرام هغه دی چې الله تعالی حرام کړی دی د ځان نه حلال او حرام ما جوړوي نو په دې آیت کې الله تعالی تحریمات الله ذکر کوي هغه کارونه هغه چیزونه چې الله تعالی حرام کړی دي نو هغه حلال نه ګڼي انما حرم علیکم المیتۃ یقینا حرام کړی دی الله تعالی په تاسو باندې المیتۃ مرداره میته هغه څیز ته وایي هغه ذی روح شی چې روح د هغې نه جدا شي بغیر د ذبح شرعي نه په ذبح شرعي سره حلال نه کړلی شي او روح ترې وځي نو هغې ته مرداره وایي انما حرم علیکم المیتته د مردارې د مردار څاروي سربي استعمالول د مردار شي د هغې نه چې هر شی جوړ کړلی شي د هغې د جوسې نه هغه استعمالول حرام دي خرڅول او اخیستل هم حرام دي بیا دې ده کې علما یو مسله لیکلې ده هغه مسله دا ده چې د په یورپ کې او په بارو ملکونو کې چې کم څیزونه جوړیږي او هغه راځي مسلمانانو ته هغه راځي لکه صابون دی په هغې کې د خنځیر یا د نورو څیزونو وازګې وغیره استعمال شوي دي یا نور دغسې ډېر څیزونه راځي بند څیزونه راځي پیک راځي مسلمانانو ته پته نه لګي د هغې استعمال صحیح دی که نه دی صحیح نو علما کرامو لیکلي دي احتیاط په دې کې دی بهتره خبردار چې د هغې نه ځان وساتلی شي خو لیکن د هغې په استعمالولو کې بیا هم ګنجایش شته او اخیستل او خرڅول هم جایز دي بهتره دار چې ځان ته وساتي خو لیکن کم شي کې بیا هم دغه سي تا ته یقین دی چې بده کې دا چیزونه استعمال کړي دي خو لیکن هغه دومره خلط شوی دي چې هغه شی په کې اوس معلومیږي نه دومره ګډوډ شوی دی چې دا غیب کې پته نه لګي نو بیا د هغې استعمال خرڅول او اخیستل جایز دي خو لیکن تقوا او پرهیزګاري داره چې ځان ته بچ کړلی شي انما حرم علیکم المیتۃ یقینا حرام کړی دی الله تعالی و تاسو باندې المیتۃ مرداره والدم او وینه به یولې شوی والدم معنی مې صدا وکړه وینه به یولې شوی نو دا به یولې شوی فکر کوم نه راغلل سورۃ الانعام یو سل 15 سل ختم آیات کې الله تعالی وایي او دم دم مسبوحه به یولې شوی وینه تی مراد ده نو علماء کرام لیکلي دي کوم وینه چې د ذبح نه ورستو په غوخه پسې نختی وي او یا په وازګو غیره پسې نختی وي نو هغه پاکه ده که هغه د چا په بدن پسې ونښتله نو بدن یا کپړې پې نه پلیتیږي او که په دې د حلالولو نه وروسته په اډوکو کې یا په غوښه کې کومه وینه ده هغه دې کټوی ته ورواچوله او پخه دې کړله او دې خوړله ورسره هغه لږ لږ زیړوالی ډېره خالص وینه نه وي خو لیکنه زیړوالی غوندې پکې څنښتی د حلالولو نه وروسته په غوښه کې دننه هډوکی وغیره نو هغه حرام نه ده بلکې هغه حلاله ده او د هر چا طبیعت دی که څوک یې خوري نو ودې خوري که نه یې خوري نو خوراک یې څه لازمي نه دی خو لیکې نه د پاکوالي خبره پکې شته دی ودم او وینه دویمه مسله د مچ ماشي او دغسې کټمل وغیره د دې وینه دا خو ناپاکه نه ده نجس او پلیته نه ده ورګې وچیچلې او د هغې هغه وینه دې په بدن پسې ونښتله یا مچۍ ده مچ دی ماشی دی وغیره خو لیکن که زیاته شي نو ابو بکر جساس رحمت الله علیه لیکلی خپل تفسیر کې وای داغي وینځل بیا پکار دی پلی ته خونه ده خو لیکن وینځل پکار دی پکار ده چې وینځل شي بل مسله د وینې خوراک حرام دی خارجي استعمال هم حرام او ناجایز دی داخل ته هم نشي ور ورننه استل خپل بدن ته دغه سي خارجي استعمال هم شرعا جایز نه لري د وینې اخیستل خرڅول دوه حرام دي او که چا وینه خپل خرڅ کړله او د دې باندې کومه آمدنی حاصل کله نو د د هغه آمدنی هم حرامه ده هغه استعمال هم بیا شرعاً صحیح نه دی یو انسان بل انسان ته وینه ورکولی شي که نشي ورکولی په عامو حالاتو کې نشي ورکولی که ډیر زیات سخت ضرورت دی نو د علاج په تور باندې او د دوایې په تور باندې په اضطراري حالاتو کې بیا جایز ده خو لیکن پای کې علما کرام لیکلي دي شرطونه یو شرط دا دی چې د مریض د مرګ خطر وي کته ته د خپل وینه ورنکې نو مرګ خطر دی دویمه خبره دار چې بل دوايي پاغي باندې موثر نه وي که د وینې لپاره بل یو شی داسې دوايي استعمالیدل شي چې دغه ضرورت په پوره کیږي نو بیا به ته وینه نه ورکې او دریم شرط دا دی چې ستا په دې وینې ورکولو سره ځونې غالب غالب ګمان دی چې دا بچ کیږي دا کم مرض چې دی دا یې ختمیږي او د هلاکت او د تباهۍ نه په دې باندې بچ کیږي بله دا ده چې حاذق ماهر مسلمان ډاکټر درته دا وایي چې دې مریض دپاره وینه ورکه نو دا په دې وینې باندې برابرېږي نو بیا شرعا دا جایز دی په هغې کې بیا څه ګناه نشته دی ګنجایش پکې شته دی او پوره وضاحت دی مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې کړی دی یو بله مسله چې خلک یې ته پوښتنه هم زیاته کوي ښځه او خاوند چې یو بل ته وینه ورکړي نو رشته د زوجیت پې ختمیږي که نه ختمیږي که دا اوس هم بیا په ښځه او خاوند دي ځکه دا خو وینه ده نو هلته کې د بل بدن ته چې لاړ شي خو مشکلات پکې راځي که نه راځي نو خاون او ښځه یو بل ته وینه ورکړي نو رشته د زوجیت په دې باندې نه ماتیږي او دا هم صحیح دی په دې مخکې شرطونو باندې د دې نور مسلو وضاحت ذکر کړی کفایت المفتی وم جز کې اللجنه الدائمه یوشتم جز کې او آب کې مسائل شپږم جز کې او دغه سی مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې دغه مسلو وضاحت بیان کړی دی انما حرم علیکم المیتۃ یقینا حرام کړی دی الله تعالی په تاسو باندې المیتۃ مرداره ودم او وینه به یولې شوی بيولی شوی وینه ولحم الخندیر او غوښه د خندیر دا خندیر بجميع اجزائه فقهای کرام وایي دا حرام دی دا ناجایز دی ها علما لیکلي دي د خندیر ویخته هغه صرف د ګندلو لپاره استعمالول شي د ستنې په ځای هم نشي استعمالول دا یو ناجایز شی دی او په ټولو زناورو کې بدترین شی نجس العین دا پلیت دی د ذات او جوسی پلیت ده او بیا په ټولو حیواناتو کې د ټولو نه بېغیرته هم ده دی د اوس دی بېغیرته دی دیو جن مسلمانان لر دی استعمالول دا بالکل حرام او ناجایز دی او ما اوهل به لغیر الله او هغه سیس چې आवाज وکړل شي پاغي باندې د پاره د تقرب د غیر الله د پاره د نزدېکت د غیر الله او ما اوهل به لغیر الله یو مطلب داره چې یو کوم شی حلال کړل شي په هغه باندې نوم د غیر الله واغستل شي او هله په معنا د ذبیح سره دی او د مان مراد مذبوح او څاروی دی نو معنا دا شوله چې د په زمانہ د د جاهلیت کې مشرکان به داسې کوله د د عربو مشرکانو دا عادتو کله به چې یو څاروی علالاو نو پاغي باندې به د غیر الله نوم یاداو نو ما اوهل به لغیر الله هغه مذبوحه حرام ده چې پاغي حلال کړل شي ولیکن نوم د غیر الله په واغستل شي نو په نوم د دې پیر باندې په نوم د دې پلانکی باندې دا شی د حلالو دغه شی حرام دی قطعی حرام دی دوی معنا علما ذکر کړی ده او ما وهل به لغیر الله هغه ساروی چې ذبح کړل شي د پاره د تقرب د غیر الله لغیر الله لتقرب لتقرب غیر الله د غیر الله ته پیزان نږدې کې اگر کده الله تعالی نوم پیات کې بسم الله په خلی باندې وي خو لیکن د غیر الله د تقرب د پاره کې د غیر الله د نظر د پاره کې نو دغه هم ناجایز او حرام دی یو درې معنا علماء بیان کړی دا و ما وهل به لغیر الله هغه کلمه هغه هم حرام او ناجایز ده چې په هغه باندې आवाज وکړل شي د پاره د غیر الله د غیر الله د پاره په आवाज پورته کړل شي نو لنډه خبره دا شوله چې هغه مذبوحه هغه کلمه او غار شي حرام دي د غیر الله د پاره چې ویل شي په معنی سره غیر باغین نو څوک چې مجبور کړل شو خوراک د دغه مردارې ته غیر باغین چې نو د طلبګار د موضوع والا عادین او د حد نه تیروتون کې هم نه پلا اسم علی نو نشته ری ګناه پرې باندې د دې کې یو بل مسله به وایو حرام چیزونه استعمالول په تور د دوای باندې مثلا شراب دی یا مردار ده یا نور چیزونه دي حرام چیزونه دي او د دوای د پاره استعماله اپیم دی اوس حرام دي نشه راولي شراب دي حرام دي نو د حرامو چیزونو استعمالول د د پاره د دوایي دا شرعا صحیح دي کنه دي صحیح معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه او دغه سي تفسیر درس القرآن کې د دې وای یو خدا په حدیث کې راغلی دی الله تعالی شفا نه دی خودلې په حرامو کې الله تعالی شفا نه دی خودلې خو لیکنه په استراری حالاتو کې علما کرامو د جواز په تور کړی دا خو لیکن شرط سره د شرطونو نه یو شرط دار چې حالت به استراری وي یعنی د انسان د جان د ختمیدلو د انسان د هلاکت او د مړ کېدلو خطرې او دویم حلال دوايي کارګر نه وي حلال دوايي نشته دی بالکل دویم شرط دا دی یا حلاله دوای شته دی خو لیکن هغه په کار نه راځي هغه پکې تاثیر نه کوي او څلورم شرط په دې دوای سره به د مرض د ختمیدلو غالبا یقین وي عادتا یقین وي چې دا چرته نور مریضانو استعمال کړي او هغه په دې باندې خشوي بل په دغه استعمال سره به لذت او مزه نه حاصلې دغه به کې مقصود نه بل به قدر ضرورت به استعمالي یو ورځ دوه ورځې یا درې ورځې او چې څومره په مقدار باندې دله خکیږي په هغه مقدار باندې استعمال کی نو بیا سنه سره گنجایش علما کرام لیکلې دي او دغه مسلې وضاحت معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه او دغه سي نور ډیرو فقهای کرامو او دغه سي مفسرینو بیان کړي او انیس را نو څوک چې مجبور کړل شو خوراک د دغه مرداري ته غیر باغین چې نه و دا طلبګار د مزو ولا عادین او نه تجاوز کوونکې د حد نه پلا اسم علی نشتري ګناه په دی باندې په د باندې بیا څه ګناه نشتري په معنی سر غیر باغین څوک چې محتاج شو خوراک د مرداری ته څنګه مج... څنګه مجبور کړل شو یو مقصد د دیدار مسلمان دی کافرانو په جیل کې په زور باندې په اکراه ولا مردار ولا راوړي وای دا مردار اوخره یو له بل یو حرام شی راوړي وای دا اوخره او که نه یې خورې نو په جیل کې هلته کې د ستا یو اختیار پکې نه چلیږي نو الله تعالی وایي بیا د هغې خوراک کې دا جایز دی دویم په معنی ستور را څوک چې مجبور کړلی شو خوراک د مجبور د خوراک د مرداري ته نو مجبور دا شو چې ډیره زیاته سخته لوږه ده که اوس سورۃ المائده کې سره دا راغلی په معنی تر را پی مخمستین سخت لوګه پی راغله په یو ځنګل کې په یو شړ بیابان کې د خوراک بل هیڅ قسم انتظام نشته دی اوس که دا مردار اونه خوري نو د هلاکت د غیده امکان دی چې هلاک شي مړ شي د لوګي نه نو بیا د غینه په قدر د ضرورت باندې خورل شي غیر باغین چې نه دا غیر باغین مزې حاصلونکی به نه ولا عادین او د حد نه اوپکې تجاوز هم نه کوي غیر باغین حلال ګڼونکی به نه وي هغې لره ولا عادین او د ځان سره به توخم نه وړي یو مطلب باغین معنی داره مزې اوپکې نه لټوي په په مرداره کې خوند او مزه نه او دویم ولا عادین د حد نه به زیات هم ډېره نه خوري بس دومره به وخوري چې مرګ نه پیسره بچ دویم غیر باغین چې نه دا باغی معنا حلال ګڼون کې نه یغی لره ولا عادین او ځان سره تی توخم نه وړي چې یاره دا پتون به یو کور ته وسمو دا لګه بس دل کې وخرم بیا ناجایز ده بیا چیرې حرام را نور چیرې هم ډیر علما ډیر معنی بیان کړی دي نو په معنی سره راسو چې مجبور کړل شو خوراک دغه مرداري ته غیر باغین چې نه دا مزیل ټون کې ولا عادین او نه پکې د حد نه تجاوز کوون کې یا غیر باغین نه دا غیر باغین نه وی دا حلال ګڼون کې غیر ولا عادین او د ځان سره تی توخه وړونکی هم نه نو بیا ورته جایز دی چې په لږ مقدار باندې دغه حرام نه اخري او ځان پر مرګ نه او ځان پر هلاکت نه رتباین فی ځان بچ کی فلا اسم علی نشته ګناه په باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کوونکی رحیم الله تعالی مهربان دی نو په دغه باندې به الله تعالی نه رانسی الله تعالی الله تعالی به ته معافیو کی ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم مخکې الله تعالی مسله د حلال او د حرام بیان کړله نو اوس الله تعالی ذکر کوي سخت زجر او تخویف او خروي هغه چاته چې دغه مسلې پټي مخکې الله تعالی مسائل بیان کړل کنه اوس چې څوک دغه مسائل پټي الله تعالی ته سخت زجر ذکر کوي او د قیامت یاره د الله نه بچ کېدل نه شي قیامت کې ود الله تعالی مخې لور دی ان الذين يكتمون کسان چې پټي ما انزل الله هغه مسائل او احکام چې را لګري دي الله تعالی من الكتاب د خپل کتاب نه من الكتاب د ما انزل الله بیان دی الله سره لګري دي من الكتاب چې هغه کتاب د الله تعالی دی چې هغه کتاب د الله تعالی دی ويشترون به ثمنا قليلا او حاصلې پاغي سره قیمت لګ د دې بار بار وضاحت مونږ ذکر کا سمن قلیل دا ټوله دنیا ده قل متاع قل متاع الدنیا قلیل تو تو پیغمبر دا ټوله دنیا لګه ده او آخرت چې غړیر باقی دی او هغه همیشه را پاره دی نو څوک چې د الله تعالی دین پټی کم مليان او کم علماي کرام د دنیا د پاره د غلی کلی دی د علما کرامو لیکلي تفسیر المنار ډیر بهترین تفصیل د دې آیات لاندې لیکلی دی وایي د مولیان چې د الله تعالی دین پټی لکه یهود او نصارا بدا کوله او د الله تعالی په دین باندې وایي وساغ سلکر رشوت والجعل علی الفتا والباطلتی باطل پتوی ورکی د مجاهدینو په خلاف باندې د مسلمانانو په خلاف باندې او بیا ورته څه وایي دا دهشتګرد دي دا باغیان دي هلکه زه باغي یم خو ستا د قانون نه زه باغي یم او ته باغي د الله نه باغي ته ته د الله تعالی د قانون نه باغي نن سبا داسې دي که نه ډېر طاغوتي مولیان سرکاري مفتیان دولتي مفتیان د تنخواګانو او د وظیفو مفتیان او شیخان دا ورکی تصویر له وباسي لوی پټکی وهلی او په چوکونو کې ولګي او کله پارلمان ته راغواړي تا دا نه دی اورېدلی په حادثو کې د چې ان علما کرام د انبیاء علیه صلوات و سلام وارثان دي خو لیکن کله چې دا د بادشاهانو د زمانه سره دا یو ځای شي د الله تعالی پیغمبر ویلي پچ تنبوه دا غینه پچ تنبوهم دا غینه ځان بچ کی پحذروهم دا په حدیث کې راغلی دی بیا د دسی د دسی مفتی نه او د دسی شیخ نه او د دسی عالم نه بیا ځان ځان به بچ ساتي ځان به بچ ساتي بیا نو تفسیر المنار والوی وای سمنن قلیلا مراد درینه رشوتونه غستل دي او دغه سي تنخواګانې او وظیفې غستل دي په باطل په تو باندې په تو لګوا د مجاهدین د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام چې غواړي نو دا دهشتګردي دا تخریبکار دي دا فسادیان دي او کله وای دا خوارج دي او کله وای دا دي او کله وای دا دي ستا دا دین او ستا دا ایمان دا عجیبه ایمان دی چې جمعات بمبارواست بیا هم ایمان شته ته مدرسې بمباراو بیا مسلمانې ته مؤمنان مسلمانان د الله تعالی د قانون غوښتون کې پاغي باندې بمبارونه کوه بیا مؤمن مسلمانې دا عجیبه غوند کې خبره ده د الله تعالی د کتاب نسخه بمباراوه بیا مسلمانې د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام غوښتون کې او دعوت ورکون دعوت ورکون کې علماي کرام دا غینه جبه کټ کاوه بیا هم ته مسلمانې یو مرګری راته ډیره زیات عجیبه خبره وکړه ډیر دردونکې خبره راته وکړه او بیګای راته دا خبره وکړه چې یو ویډیو مو کتله او پاغې کې یو سړی نیولې دی مؤمن مسلمان دی نو جبه ول راو باسی او یو چاړه پس را, را راو باسی او هغه جبه چرې د ټیکټ کی او بیا د الله سو ته کیدی او بن په بن باندې تی غلاس کټ کی په دغه طریقه باندې دا کوي د دې سره بیا هم د مسلمان دی دغه پوجي مسلمان دی دغه آیسای مسلمان ده دغه پولیس مسلمانان دي او ځان تم ته د ملیسی هم بیا ځان ته مسلمان وای دغه صدر او دغه وزیر اعظم چې خلک په ډاګه باندې زناهونه کوي شراب سکي دغه سي رشوتونه اخلي رشوتونه ورکي د الله تعالی د قانون خلاف کوي يهوديان شته دي نسوارا شته دي هندوان شته دي اسماعیلیه شته دي شیعګان شته دي بریلیان شته دي خو هغه چرته هم نه پانسی کیږي که پانسی کیږي نو څوک چې د الله تعالی قانون غواړي هغه به په دار باندې خجول کیږي او هغه به پانسی کیږي هغه به پسول کیږي که یو طالب دی د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام غوښتنه کوي نو هغه شپاړس او ولس او پنځلس په یو ځای باندې پانسي کېږي خو بل طرف ته که یو لوی طاغوت دی چې د ملک سره خیانت کړی دی د مسلمانانو سره خیانت کړی دی نواز شریف نو هغه په جیل کې دی یو طرف ته هغه جیلی دی چې هغې ته د ورځې او د شپې او د میاشتې پته نشته دی هغه به دومره عذابونو په سزاګانو کې دی چې هغه د د جازونو نه راغورځول شوی دی او شهیدان شوی دی په داسې اندازه باندې شهیدان کیږي په هغه باندې ټینک ورخه جوړ شوی دی او بل طرف ته ستا دغه حال دی بیا هم ستا ایمان نه ماتیږي عجیبه خبره ده ده په پا پاکستان کې منځ ماتیږي روجه ماتیږي نکاح ماتیږي او او دس ماتیږي خو لیکن دا ایمان نه ماتیږي د پاکستان شناختی کار چې سر سره نو که د ورځې لس دل کافر کیږي که مسلمان کیږي تاسو کافر نشویل الله ته کنځلې کوه پیغمبر ته کنځلې کوه د الله ګستاخی کوه د الله تعالی پیغمبر ګستاخی کوه د الله تعالی کتاب ګستاخی کوه او بمبارونه کوه هر څه کوه خو چې سا سره اشناختی کار در سره دی نو بس تا ته بالکل ازادي رستا ایمان به محفوظ دی ونه ماتیږي او بیا دغه طاغوتی او دولتی مولیان هغه مو طرف ته ور کینو تفسیر المنار والوی والجعل علی البتا والباطل باطل پتوی ور کوي او هغه ته بیا سکه رشوتونه او تورکه پیسې ول ور کوي او دا اشتراب الدین ده او دغه لیکلی تفسیر المنار ولا بیا لیکلی دی وای دا په چا کې ده موجود ده دا پر اسای زوالیونو کې ده موجود دی په جميع الامم په هر زمانه کې چې الله تعالی پیغمبر را لېږلی دی نو دغه خلاف دغه څه شوی دی او بیا خصوصا د موسی علیه السلام نه وروسته یهود او نصارا هم دغه طریقه اختیار کړې ده نو الله تعالی اوس وایه دا کند دې ډکه کړه په دنیا کې ډکه کړه کند په دغه روپو باندې او ورشه دغه طاغوتیانو ته دغه پوجانو او پولیسو ته ورشه د مسلمانانو د مسلمانانو د وینو د تویولو لپاره دغه تنخواګانې او دغه وظیفې واخلئ په مسلمانانو باندې د بمبار کولو لپاره د جماعت باندې د بمبار کولو لپاره د مدرسې باندې د بمبار کولو لپاره ورشه دغه خېټه دی په دنیا کې ډکه کا خو قیامت کې ویل الله تعالی بیا د اور د جهنم نه ډکه کی اولایک دغه کسان اولایک دغه پویا خلق اولایک دغه طاغوتی مليان چې د الله تعالی دین پټ کړی دی او دغه پوجان او پولیس دا پتوی ورکی چې دغه ظلم کوي او تاسو په دې باندې حق په حق باندې او دا طالبان چې دا خوارج دي او دا باغیان دي دغه پتوی چې ورکړلې ما یا کولونه پی بتونم الا النار نه چې دی خپل خېټو ته الا النار مگر اور د دې څه مطلب دی د دین مراد حرام دی ذکر د مسبب دی او مراد ته نه سبب دی ذکر د مسبب او مراد ته نه سبب یعنی د دیو دا د الله تعالی د دین پټول دغه ټول کارونه چې کړی دي او بیا په دې باندې د حرامه روزیه غسل دا سبب دی لپاره د اور د جهنم نو ذکر د مسبب دی او مراد ته نه سبب دی او دویم قول علماو داره چې د الا النار نه مراد حقیقتا اور دی په جهنم کې ودا بیا اور اخري سورۃ النساء کې وراشي لسم آیات کې لسم آیات کې ودا راشي د سورۃ النساء پر روایتو کې راغلي دي کم یو مؤمن مسلمان چې د یتیمان مال اخري نو د قیامت په ورځ باندې چې د قبرونو راپاسي نو د د پوزینه د د خلینه د د غوګونو نه په انسان کې چې د سمره سوري دي د دینه بلوګي خېږي او هر سړی به په دې باندې پیژني چې دا د یتیم مال خوړلی دی دا د حرام خوړلی دی ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبی ده وای کم یو انسان چې د سرو زرو او د سپینو زرو په لوخو کې د اوبه وسکي نو د قیامت په ورځ باندې به د پرې خېټه کې د جهنم اور تاویږي جهنم اور به په دې کې تاویږي اولایک ما یاکلون فی بطونهم الا النار او الله تعالی دا فی بطونهم لپاره ذکر کړی دی تا له شرم او حیا نه درځي چې ته د خېټې لپاره د خېټې لپاره دا خو دنده ډکون دی ډکونه دا مړیږي نه دا مړیږي نه چې دې ته څومره ډېر ور واچې نو بل وخت کې یو ګنټه نه بیا غواړي نو د خېټې لپاره ته د الله تعالی دین هغه پټې د طاغوتیانو لپاره ولا یکلمهم الله یوم القیامه خبرې به ونه کړي د دې سره الله تعالی د قیامت په ورځ باندې ولا یزکیهم او پاک بنه کړي دوی لره ولا یزکیهم الله به سره خبرې ونه کړي یا به سره الله تعالی بالکل دا کنایه در خفګانو د غضب د الله تعالی نه الله تعالی به ډیر زیات خپوي چې د دنیا د پاره ته د الله تعالی دین پټ کړی او حق خبره دی نه ده کړې حق خبره دی نه ده کړې دویم ولا یکلمهم الله یوم القیامه خبرې به سره بالکل الله تعالی ونه کی حساب کتاب به سره الله تعالی د ملائکو په واسطه باندې کوي ولا یزکیهم او پاک بنه کی دی لره ولا یزکیهم پاک بنه کی دی لره د دین مراد څه شه ده ثنا او تعریب به الله تعالی د دی ونه کی دویم داره ولا یزکیهم الله تعالی بر دیو اعمال قبول نکی ولا یزکیهم دغه لیکلی دی امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی وای دا مسلمانانو ته شامل دی چې د الله تعالی د دین پوره خبره نه کوي یو حق ته معلومی او هغه ونه وای حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دریم درې کسان داسې دي چې د قیامت پر ورځ باندې وسره الله تعالی خبرې مونږ کی ولا یزکیهم الله تعالی ویل ګناهونه نه هم پاک نه کی ولا ينظر الیهم الله تعالی به ته د رحمت په نظر مونږ ګوري ولهم عذاب الیم الله تعالی به ته درناک عذاب ورکي یو کومه ده نو شیخ زانین بوډا سړی دی بیا هم په زنا کې اخته دی ده د الله تعالی د رحمت په نظر باندې اونه ګوري د ګناهونو نه به پاک نه کی الله تعالی به سره خبرې مونږ کی او بل ملکون کذاب مشر دی او دروغ وي مشر دی مسئول دی او بیا هم دروغ وي نو دې سره به الله تعالی د رحمت په نظر باندې خبرې ونه کی او بل عائل مستكبر غریب دی او بیام تکبر کوي ځان لوی غني او مغرور دی په خپل ځان باندې د رزق درکه نه لګي او بیا هم دغه سي دی الله تعالی ور دې سره خبرې ونه کی الله تعالی وت رحمت په نظر باندې ونه ګوري هغه د الله تعالی عذاب دی جهنم دی او د ټولو نه خشه د الله تعالی رحمت او مهرباني ده نو هغه دیو بدل کړه په ما اصبرهم علی النار نو څه صبر دی دیو په اور د جهنم باندې په ما اصبرهم علی النار د دې ډېر ډېر مطلبونه دي یو قول پر او کسای معنا کړی ده په ما اصبرهم علی النار اصبر په معنا د اجر اثر دی دا خلک څه شي زړه ورکړي دي په اور د جهنم باندې داسې عملونه کوي چې اور د جهنم ته روان دي او بیا هم ښه زړور دي بیا هم هغه عمل کوي څه ښه زړور دي په اور د جهنم باندې ښه زړور په دې اور د جهنم باندې الله تعالی ور روان دي دویم معنا زجاج معنا کړی ده په ما اصبرهم علی النار څه شي په ما ابقاهم علی النار څه شي باقی پاتې کړی دي دیو لره په عملونو د اور د جهنم باندې چې همیشواله کې دي په عملونو د اور د جهنم باندې یا ماس برهم علی النار د مای نه پیری نشته ری صبر د دیو په اور د جهنم باندې په اور د جهنم باندې د دیو صبر نشته ری صبر نشي کوله ذالک بان الله نزل الكتاب الله تعالی دی پوی خلکو ته د دومره عذاب ولې ورکیا ذالک دا عذاب په دی وجه دی یقینا الله تعالی نزل الكتاب نازل کړی دی خپل کتاب در بالحق د پاره د حق بالحق د پاره د حق نو دې کې په عبارت کې تقدیر دی پختلفو د الله تعالی کتاب تورات دی د الله تعالی کتاب قران کریم دی نو دوی په هغه کې اختلاف وکړه هغه اونه مانه یا ال کتاب کې الف لام جنسی دی دا د دین مراد جنسی کتاب د الله تعالی دی په هر زمانه کې چې الله تعالی کتاب را لګل دی او خلکو په هغه کې اختلاف کړی دی نو د دې په عبارت کې و تقدیر وای الله تعالی خپل کتاب او قانون را لګل دی الکتاب لیکل شوی قانون د الله تعالی راغلی دی و این او دی پای کې اختلاف وکړه نو ان الذين اختلفوا في الكتاب او یقینا ناکسان چې اختلاف کړی دی په کتاب د الله تعالی کې په لیکل شوی قانون د الله تعالی کې تفسیر المنار معنا کړی دا الذي نزله للحكم هغه خلک چې د الله تعالی په کتاب کې اختلاف کوي هغه کتاب چې الله تعالی د فیصلو د پر را لېږلی دی نزل اختلافو په کتاب الذي نزله للحكم الله خپل کتاب په هر زمانه کې چې الله تعالی خپل پیغمبر له کتاب ورکړی دی نو هغه د فیصلو لپاره نو د الله تعالی کتاب د قران کریم دا یوازې د تلاوتونو لپاره د درس و تدریس لپاره د قران قسم لپاره نه دی چې په پوره پټي باندې لانجه او مشکل راشي نو بیا په دې باندې قسمونه کوي نه للحکم دا د نظام کتاب دی او د دې په باره کې به دا عقیده ساتي چې دا الله تعالی دې لپاره رالیږلی دی چې دا لایحه عمل دی د خپلې زندګۍ قانون به دا جوړی و ان الذين اختلفوا یقینا کسان چې اختلاف کړی دی هغوی په کتاب په کتاب کې لپی شقاق بعید خامخا په دشمنۍ لرې کړي د حق نه لپی شقاق بعید دیو ډېر جت لري نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د مکی مشرکانو او یهودو نصارا مشاقه وکړله او د قرآن نه ډیر زیات سخت په دشمنۍ کې پاتې شول له پیش قاق بعید دیو دومره زیات لري دي د حق نه چې په هیڅ طریقې سره د حق نه قبلای دا حق قبلای نه الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو د الله تعالی د دین او د الله تعالی د کتاب قبلون کې جوړ کی او الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو د خپل کتاب او د خپل قانون منون کې جوړ کی الله تعالی دې مونږ او تاسو پر خپل کتاب باندې پوهه کی او الله تبارک تعالی دې د خپل کتاب نظام په ټوله دنیا کې نافذ کړي